الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلية بوجوهنا الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق چې بل له صفاتو د الله تعالی نه تکوین ده شارح بیا وضاحت کړی وو چې تکوین د پاره مختلف تعبیرات راغلي دي لدین تعبیر هغه په خلق سرم کېدلی سي تخلیق سرم کېدلی سي فعال او ایجاد او اختراع سرم کېدلی سي ننیای چې دغه صفت د باری تعالی ازلی راغلی ده کته یای چې دلیل په دې ازلیت باندې څه ده نو دی یای چې د دې لپاره مختلف دلایل دي اول دلیل حواله وکړه په ما سبق باندې لمامر سره نو حاصل د هغه مامره دلیل دا ده څه دا څه کله صفت د باری تعالی سه نو لازمه دا ده څه دا به خامخا ازلی او قدیم راغلی وی و الا فیلزم قیام الحوادث به ذاته تعالی لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجه د بطلانو تعلی خو ظاهره ده ځکه قیام د حوادثو له الله سره نه سي کېدلی ځکه بیا الله محل د حوادثو ګرځي محل د حوادثو نه وي مګر حادث وي نو لازمیږي حدوث د باری تعالی او دا منافي ده له قدم او له وجوب ذاتي د باری تعالی سره وجه د ملازمې دا څه لازمه ده دا څه لازمه ده چې بیا لازمیږي قیام د حوادثو وې وجه دې ملازمې ظاهر او بدیهی ده ځکه چې کله دا صفت د باری تعالی څه او صفت هغه وي قایم له ذات سره نو لازمیږي قیام د حوادثو او دا محال ده دویم دلیل دا ذکر کوي دا دلیل خو اسانو تاسو په پوه شئ مخکې ډیر تیر شوی دا چې ذات دا صفت د باری تعالی دا به ازلی وي والا فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى لكن طالبات فالمقدم مثله وجد ملازمه دا څه لازمه ده چې قيام د حوادث براسي ځکه صفت یا دی لره چې قائم وي لذات د موصوف سره او وجد بطلان تعالی تعالی ولې باطل ده قیام د حوادثو ولې باطل ده؟ وې وجه د بطلانو تعلیه دا ده چې قیام د حوادثو ځکه باطل ده له ذات د باری تعالی سره چې قیام د حوادثو راسي له ذات د باری سره الله به محل د حوادثو سي او محل د حوادثو لا يكون الا حادثنا نو لازميږي حدوث د باری او دا منافده له قدم ذاتيه د باری تعالی سره دا یو خبره خو سره ورسېده په دې خو پوه شوي دویم دلیل د یاې چې صاحبه تکوین دا د الله رب العزت صفت ده نو دا به خامخا ازلی وي ولې وې دی وجنه چې کدا هغه ازلی ونه ګرځوي دا ازلی ونه ګرځوي نو بیا به لازم سي ضرورت ال المجاز بدون د ضرورت دا عینه لكن طالبات فالمقدمه مثله وجد ملازمه وجه د بطلان تعلی خو ظاهره ده ځکه چې سيرورت الى المجاز بدون د تعذر د حقيقت نه دا باطل او محال ده وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې سيرورت الى المجاز براسي وی وجه د ملازمه ادا ده چې قران کریم کې خو الله رب العزت هغه ځان ته خالق ویل دي الله خالق کل شیء الله رب العزت ځان ته خالق ویل دي نو اوس که دغه خلق هغه په ازل کې له ده سره قایم نه وي، خو بیا به د دې معنی حقیقي نه وي، معنی مجازي به یې کړې چې خالق معنی الخالق فی ما یستقبل، هغه خالق چې هغه په آینده زمانې کې پیدا کوونکی ده، نو اوس د دغه خالق لپاره تا هغه معنی. مجازي ذکر کړله له دې نه دفي ما يستقبلو واخيستله نو مانا مجازي سيرورتي للمجاز بدون د ضرورت داعيه يا من غير تعذر الحقيقه دا هم محال او باطل او يا به د دې مانا دا اخلي چې د ته چې الله رب العزت کو قران کریم کې اغا خالق ویل دي نو دا خالق په دې اعتبار ورته ویل دي چې د قدرت علی الخلق راغلی دا د قدرت علی الخلق راغلی ده نو دغه معنا هم حقيقي نه ده معنا مجازي ده ځکه چې معنا حقيقي خو د خالق ده ده چې په خپل دی موجد ده دا ایجاد د دې لپاره صفت ده او کداغه معنی واخلې چې خالق ورته ویل سوي وي د دې وجنه چې قدرت په دې خلق باندې راغلی ده نو دا معنی مجازي ده نو بیا سیرورت ال مجاز راغی بغیر د تعذر د حقیقت نه او سیرورت الى المجاز بدون د تعذر د حقیقت نه دا هم باطله نو معلومه سوله چې الله تعالی چې ځان ته خالق ویل دي نو معنی دا ده چې دی به خالق وي او دغه او دغه خلق هغه به د دې لپاره صفت وي په کلام ازلی کې چې ځان متصف کړي په خلق سره نو دا خلق بم په ازل کې له سره قائم وي دا نه چې دا خلق به بیا په آینده کې قایمیږي نو بناء علی ذلک له دین هم ثابته شوله چې دا صفت د باری تعالی هغه ازلي صفت ده علاوه له دې نه دا ده چې که چېرته موږ مجازي معنا ثانیه واخلو دویمه مجازي معنا څه وه چې خالق له دې وجه نه ورته ویل سوي چې د قدرت په دې خلق باندې راغلی ده نو بیا خو مګیا یو چې د الله تعالی هغه قدرت علی السواد هم راغلی ده، د الله تعالی قدرت علی البياض هم راغلی ده، لنډه دا داسې اعراض مخلوقه د باري تعالی په دې ټولو باندې قدرت علی الخلق شته که نه؟ نو چې د دې وجې نه حمل د خالقونو ورباندې کېده بيا خو په کار دا ده چه حمل د اسود وربندی وسی والعیاذ بالله حمل د ابیض د احمر وربندی وسی والعیاذ بالله حالانکی په دی بندی خو څوک هم قایل نه ده نو ثابته سوه دا خبره چه دغه معنی مجازی له دی نه اخیستل دا له یوی بلی وجی نه محال او باطل دی نو چه کله باطل سول نو په کلام ازلی کی الله ځان متصف کړی ده په خالق سره نو معلومه دا ده چه هغه مبدأ د دی به له ده سره په ازل کی قایم وی نو دغه خلق او تکوین دا د الله رب العزت دپاره هغه ازلي صفت سو، دا نه چه دا هغه فی ما یستقبلو یا په مانا د قدرت علی الخلق سره ده. دوه دلیله. او دریم دلیل دا ویلی ده دریم دلیل دا ویلی ده چې صاحب دغه تکوین دی الله سره قائم ده دا دی الله رب العزت دی پاره صفت ده په ازل کې والا فيلزم الاستحالات العديده کده سنوي نو بیا لازمیږي استحالات عديده یا لازمیږي تسلسل یا لازمیږي خلاف مفروض یا لازمیږي اغا تعطیل د صانع کون د محدث بلا محدثنا تالی په اعتبار د ټولو شقوق سره باطل مقدمه مثل وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې دا دومره استحاله لازمیږي وې ځکه که دغه صفت د باری تعالی هغه ازلی نه کې نو دغه مکونات هغه چې پیدا شوی دي زه لته پښتنه کوم چې دا په تکوین سره دی کنه کته یې چې دا په تکوین سره دی نو زه ما چې دغه تکوین دی د اول تکوین سره هغه عین ده که غیر ده نه اه ته دا تکوین دی غ سره عین ده که غیر ده کته یې چې دا دی غ سره عین ده خو علتیت د شی راغی لپاره د خپل نفس او کته یې چې نه دا تکوین دی نه غیر ده نو زم چې دغه تکوین په څه پیدا شوی ده نو هغه تکوین به بیا یا په د سره پیدا بولې دی په یغ سره بیا خو هغه دور راغی او که چیرته یایی چې نه دا په بل تکوین پیدا ده نو هغه بل د ده سره عین ده که غیر که غیر وي هغه په کوم سره پیدا ده وهلم جرا فیلزم التسلسل په دې خبره باندې پوه شوي او کته یې نو تسلسل باطل مستلزم باطل لره نه وي مګر باطل او کته یې چې نه دی پیدا ده په هغه تکوین قدیمه سره نو بیا خو دې موږ مدعا او مطلوب ثابت سه چې دغه تکوین دی باری تعالی دا قدیم ده او کته یې چې نه دغه مکون معرض دی وجود ته راغلی ده لسره مکون او تکوین ته نه ده محتاج نو بیا خو یو تعطیل دی ثانیه راغی ځکه دی خالق لپاره د څه شی نه څه معطل وګرځیده او دویمه دا ده چې لازم څه کون دی محدث بلا محدث نه نو مکون او محدث بغیر د حادث نه راغی او محدث بغیر د حادث نه نسی پیدا کېدلی نو دغه څو استحاله لازم سولې نو دام دلیل د دې خبره ده چې دغه تکوین به د باری تعالی لپاره صفت وي وضاحت د څه وکي دا د قدیم ټکی ترې کټ کړئ دا اخر کې ویې بیا به په خبره ښه پوه شئ تعبیر داسې وکړئ چې زه یم چې دغه تکوین به د الله لپاره صفت وي په ازل کې به له ده سره قایم وي ولې که دا صفت ازلی نه منې نو زه یم چې دغه مکونات چې معرض دی وجود ته راغلي دي نو دا په څه سره پیدا شوي دي دا چې ته حادث منې نو دا تکوین ته محتاج دی او کنه که ته یایې چې تکوین ته نه دې محتاجه نو یو تعطیل دې صانع راغی او دویم لازم څه کون المحدث بلا محدثینه او کون دې مکون بلا مکونه دا هم باطله ده په پیدله او که ته یایې چې نه دا حادث دی او په تکوین پیدا شوی دی زیان چې دغه تکوین ده چې کله دا تکوین ته محتاج ده په دغه بل تکوین سره پیدا شوی ده دا د سره عین ده که غیر که عین اخلې نو بیا خو علتیت د شی راغی لپاره د خپل نفس او که غیر اخلې نو زه هم ټیک ده دا تکوین خو پیدا سه په دغه تکوین سره خو دغه تکوین بیرته په د باندې پیدا ده که په بل پیدا ده کته یې چې دغه تکوین هغه په دې باندې پیدا ده او دا تکوین په دې باندې پیدا ده نو بیا خو لازم سه توقف شي علامه يتوقفو على ذلك شيء وانه دور دور باطله او کته یې چې نو هغه په بل باندې پیدا ده په دې بل کې زه کلام کوم یا به عود کوي یا به ذهاب کوي که عود کوي فیلزم الدور او که ذهاب کوي فیلزم التسلسل په دې خبره باندې پوه شئ تسلسل باطله مستلزم باطل لرنی مګر باطله نو دغه تکوین دې ده دا هم باطله نو بیا خو لدینه معلومه سو چې تکوین له سره راغلی نه ده حالان کې موږ مکونات وینو چې موجود دي او دا راغلی په تکوین سره دی معرض دی وجود ته تکوین ستا او د تعالی کلام نه بطلان معلوم سو د درو شقو باندې پوه شوي چې یا به تکوین ته لسره محتاج نه بولي او یا به تکوین ته محتاج بولی خو دا به حادث وي کچیرته تکوین ته له سره محتاج نه بولی دا هم باطل ده او کچیرته تکوین د دې لپاره حادث وي دا هم باطل ده ځکه یا لازمیږي علتیت د شی لپاره د خپل نفس یا لازمیږي تسلسل یا لازمیږي دور دا ټول باطل نو چې کله دا ټول باطل سره نو ثابت شو دا خبره چې تکوین نه مکونات په تکوین پیدا دي او دغه تکوین هغه قدیم ده ازلی ده قائم ده لذات دی باری تعالی سره فثبت المطلوب اوس د خبرې په حقیقت پوه شوي بس دې کله نور ترې دی بیا زیات څه باندې سبق دا ځای لګران ده کنه ما کتلای ازلیه بوجوهنا ازلیه دا تکوین دی الله رب العزت دی پاره صفت راغلی دا ازلی په وجوه متعدده او سره اول وجدا دا یمتنع قیام الحوادث چې ممتنع دا قیام دی حوادث ول ذات باری تعالی سره لما مره دلیل باندی خو پوه شوی دلیل بنا ده په نه مد قیاس استثنایی رفعی سره نو هو بیایی چه صفت دی تکوین ازلی ده و الا فیلزم قیام الحوادث بذاته تعالی لکن تالی باطل فالمقدم مثله دسی په هر یو کی الثانی دویمه دا ده الثانی دویمه دا ده دویم قیاس به څنګه جوړ کړي دا څه لازمه ده چې دوه استحالې به راسي؟ وایي ځکه الله تعالی قرآن کې ویلي دي، الله خالق کل شیء، نو چې خالق ورته ویل شوي دي، دا خلق به له ده سره لا په ازل کې وي یا به نه وي؟ که په ازل کې نه پوهېدلی نو یو خو لازم څه کیزه په کلام الله کې، ځکه په کلام ازلي کې ورته خالق ویل شوي او ده نه. او دویم لازم څه صیرورت الی المجاز ده ځکه معنا به یې څه کوي د خالق چې دی خالق ده فيما یستقبلو یا خالق ده معنا ده چې قدرت علی الخلق راغلی ده نو صیرورت الی المجاز راغی بغیر د تعذر د حقیقت نه ده هم محاله الثاني دویم دلیل دا ده انه وصف ذاته چې الله تعالی توصیف کړی دا د ذات په کلام ازلی کې بانه الخالق فلو لم یکن نو اوس که نه سي وجه د ملازمې ده فلو لم یکن که دی نه سي په ازل کې خالق لازم به سي کیزه به او یا عدول مجاز لره بغیر د تعذر د حقیقت نه نو معنی مجازي به څه کئ دوه معناګانې کړي دي. یا به معنی مجازی دا وی ای الخالق فيما يستقبل چې دی خالق ده په آینده زمانه کې او القادر علی الخلق او یا قدرت په دې خلق باندې راغلی ده من غیر تعذر الحقیقه بغیر له تعذر د حقیقت نه علاوه له دې نه دا ده چې که د خالق اطلاق په د باندې جایز سي په دغه معنی سره چې د قدرت علی الخلق راغلی ده لجازانو بیا بجایز سي اطلاق کل ما يقدره هو عليه د هر هغه څه چې د الله تعالی په هغه قدرت راغلی ده من الاعراض د اعراضنا عليه په هغه من الاعراض عليه د هغه اعراضنا په دی الله تعالی باندې نو بیا بدته اسود ویل شي ابيض ویل شي احمر ویل شي والعياذ بالله الى غير ذلك ولا قائل به الثالث دریم دلیل دا ده انه لو کان حادثنا کچیرته دی حادث وی فیما بتکوین اخر که دغه تکوین هغه حادث وی نو یا به په بل تکوین سره پیدا وی فیلزم التسلسل نو بیا خو تسلسل لازمیږي او هو محالنا ويلزم منه او دارنګه لازمیږي لدینا استحاله ده تکوین دی عالم ځکه تسلسل خو محال ده کنه مسلزم محال لرنی مګر نو بیا خو دغه تکوین او مکونات ټول محال سولو حالانکه تکوین د عالم محال نه ده بلکې هغه موجود ده مع انه مشاهد سره لدینا چې پسترګو باندې معلومیږي او یا به بغیر د تکوین نه وینو بیا خو استغنا د حادث اغلل له محدث نه او له احداث نه وفيه تعطيل الصانع په دې کې تعطيل د باری ده الرابع